په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو. په فراه ولایت کې د دښمن هلیکوپټره رانسکوره شوه، تر پنځه ویشت پورې مهم دولتي کسان پکې ووژل شول. د غزني ولایت په قره باغ کې دوه ټانګونه ویجاړ، دیارلس تنه عسکر مړه او ژوبل شول. د هلمند ولایت په نادعلي او ناوه کې یوولس تنه مزدور عسکرو او پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې. د الخندق عملیاتو په دښمن ځپونکې لړۍ کې پرون ورځ شاوخوا لس بجې د فراه ولایت اناردرې ولسوالۍ په جال غازي سیمه کې د دښمن یوه نظامي هلیکوپټره د مجاهدینو په رسا برید کې رانسکور کړل شوه. د لومړنیو معلوماتو په اساس په دغه برید کې د دښمن د ظفر په نامه د قول اردو مرستیال جنرال نعمت خان، د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور او نورو مهمو دولتي کسانو په ګډون له پنځه ویشتو ډېر دښمنان ووژل شوي دي. برید د اسلامي امارت د مجاهدینو له خوا په ځانګړي مهارت او دقیق راپور ترسره شو او خپل هدف یې په خورا ښه توګه له منځه یووړ. د یادولو وړ ده چې په دا وروستیو کې د دښمن د مهمو هستو د له منځه وړلو لړۍ تېزه شوې چې په کې د امریکایانو مهمې مهرې یو په بل پسې وژل کیږي او هیوادوال یې له شره څخه په امن کیږي. د اسلامي امارت ویاند قاري محمد یوسف احمدي. د غزني ولایت قره باغ ولسوالۍ اړوند د کابل کندهار په لویه لاره مشکي سیمه کې د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه مجاهدینو د ګوډاګۍ اردو او مزدور پولیسو په هغه قوه برید ترسره کړ چې هڅه یې کوله د غزني کندهار تړلې لاره خلاصه کړي. د معلوماتو له مخې دغه څلور ساعته جګړه کې د مزدور دښمن اووه تنه عسکر وژل شوي او پنځه تنه نور ژوبل دي. همداراز دوه رادې ټانګونه په بشپړه توګه تخریب شوي او پکې سپرو عسکرو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خبر زیاتوي چې مشکي او عبدالله ګل کلیو کې د دښمن څرخکو بمبار هم کړی خو د زیان په اړه یې راپور نه دی ورکړل شوی. همداراز د یاد ولایت د خوګیاڼو مفتوحه ولسوالۍ اړوند کارې سیمه کې مجاهدینو د ګوډاګیو پولیسو په هغو دوو مورچلو برید ترسره کړ چې غوښتل یې په یاده سیمه کې پوستې جوړې کړي. د معلوماتو له مخې دغه دوه ساعته جګړه کې د مزدور دښمن دواړې ښځې فتحه، څلور تنه مزدور پولیس قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. پاتې پولیس یې په تېښته بریالي شوي او دا مهال سیمه د مجاهدینو تر حاکمیت لاندې ده. همداراز د یاد ولایت د مقر ولسوالۍ اړوند لاړیانو سیمه کې مجاهدینو د شریر اربکیانو په پوسته بریدونه ترسره کړل. یاد برید په پایله کې د ظالم اربکي قومندان محمد ایوب په ګډون درې تنه شریر اربکیان ووژل شول. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند په سلیمانزیو سیمه کې د شریرو اربکیانو له پوستې هم چې همیشه به د مجاهدینو تر کارنده بریدونو لاندې وه، تېره شپه اربکیان وتښتېدل او پوسته د مجاهدینو لاس ته ولوېده. یو بل خبر زیاتوي چې د غزني مرکز اړوند کچ کلا سیمه کې مجاهدینو د مزدورو پولیسو په ګزمه برید ترسره کړ. د معلوماتو له مخې دغه ناڅاپي برید کې دوه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول. د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ اړوند د خوشحال کلي په سیمه کې تېره شپه یوه نیمه بجه د مزدورو پولیسو په پوسته د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول چې پکې اووه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د ډبر قل په سیمه کې بیګا شپه یوه بجه د مزدوري اردو په پوسته وسلوال برید ترسره شو چې پکې درې تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د همدې ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د سرخدوس په سیمه کې پرون مازدیګر څلور بجې یو مزدور پولیس د دراسکوپ په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. په بریدونو کې مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د شمالاني په سیمه کې بیګا شپه دوولس بجې د مزدور عسکرو په عملیاتي قوا وسلهوال برید ترسره شو د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر وویشتل شول. همداراز پرون سهار لس بجې د همدې ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د مکتب په سیمه کې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک د مزدور اردو پر پلې ګزمه د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې پکې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. یو بل خبر زیاتوي چې د ګرشک او سنګین ولسوالیو ترمنځ سنګین ته پر غځېدلي سړک د عبدالکریم کارېز په سیمه کې پرون غرمه دوولس بجې د مزدوري اردو په موټریز کاروان وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې دوه اکمالاتي موټر ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. همداراز د ګرشک ولسوالۍ اړوند د مهاجر بازار په سیمه کې بېګا شپه اته بجې هرات ته پر غځېدلي سړک د مزدور اردو د پوستې دوه تنه پیره دار عسکر د لیزر په مټ وویشتل شول. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ اړوند د لام په سیمه کې بېګا شپه یرغلګرو او ورسره مزدور عسکرو د چورلکو په مټ چاپه ووهله.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 د چاودنې له امله موټر ویجاړ او پکې سپاره درې تنه مزدور اربکیان مړه او ژوبل شول. د بدخشان ولایت ارغونجخوا ولسوالۍ اړوند ورا شهر سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته برید وشو چې له امله یې د سید احمد په نوم شریر قومندان ژوبل شو. همداراز سهار مهال د دادعلي په نوم سیمه کې یو بل برید هم دوه تنه شریر اربکیان ووژل او دوه میله کلاشینکوف او یو شمېر مهمات یې د مجاهدینو لاس ته ورغلل. د سمنګان ولایت د رئیسوپ ولسوالۍ اړوند زیرکي سیمه کې مجاهدینو د اعظم په نوم د شریر اربکیانو پر ظالم قومندان برید ترسره کړ. د مجاهدینو لخوا ترسره شوي دغه برید کې د قومندان عطا خاص تن له دوو ساتونکو سره ځای پر ځای ووژل شوی، رینجر یې ویجاړ شوی او یو میل پیکا یو میل راکیټ، دوه میله کلاشینکوف او یو بم غورځونکی ترې د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. د کندوز ولایت خان اباد ولسوالۍ اړوند ارجالو سیمه کې د یوسف ارجالي پر زوی قومندان رشید ارجالي او د قومندان نیاز ابکه پر زوی چې په یو هایلکس موټر کې روان ول چاودنه شوې چې له امله یې موټر په بشپړه توګه تخریب شوی او پکې ناست دوه قومندانان او ساتونکي یې مړه او ژوبل دي. د یادونې وړ ده چې یوسف ارجالي او قومندان نیاز ابکه د یادې ولسوالۍ له تېرو شوو مشهورو اربکیو قومندانانو څخه وو چې په مخکې کلونو کې د مجاهدینو لخوا وژل شوي دي. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د سنګزرد په سیمه کې بېګا شپه له لسو بجو راهیسې له مزدور دښمن سره جګړه روانه وه. تر تېر ماښام پورې دوه تنه مزدور اربکیان قتل شوي وو. په پېښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی. تقبله الله تعالی. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د ګراني په سیمه کې پرون سهار اته بجې یو تن پولیس د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. نوموړي له ځان سره یو ثقیل او یو کلاشنکوف، یوه چنټه هم تر مجاهدینو پورې راورسول. همداراز وړمه شپه د یادې ولسوالۍ اړوند د شېوان د نمبر یک پوستې باندې د لېزري وسلو په مټ برید کې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او مزدور قومندان محمد رسول ژوبل شوی و چې بیګا شپه یې د ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه. د پکتیکا ولایت تروو ولسوالۍ اړوند تنګي سیمه کې د مزدور پولیسو په ګزمه د مجاهدینو له خوا د ماین چاودنه ترسره شوه. د سیمې د ترلاسه شوي معلومات له مخې دغه برید کې د ګوډاګي دښمن دوه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای وژل شوي دي. همداراز د یاد ولایت یوسف خیل ولسوالۍ اړوند یوسف خیلو کلي سره نږدې د نصرالله بابر په نوم د ګوډاګي ادارې د جاسوسي شبکې په مهم کارمند برید ترسره شو. د راپورونو له مخې دغه برید کې یاد جاسوس وژل شوی او د نور زیان په اړه یې لا تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي. او وروستی خبر دا چې د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند سلطان خیلو کلي کې د مزدور اردو پر اکمالاتي کاروان وسله وال برید ترسره شو. د مجاهدینو لخوا ترسره شوي دغه برید کې دښمن ته د اوښتي زیان په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د خبرونو پای د شریعت ږغ راډیو. د ټولي نړۍ پر مسلمانانو لازمه ده چي له اسلامي خاورې څخه د دفاع لپاره راپورته سي او پر اسلامي خاوره د ظالمانو د تجاوز او زور زیاتي مخنیوی وکړي. د مرحوم الحاج مولوي جلال الدین حقاني رحمه الله شورابک، معروف، ریګستان، میانشین او نیش کې د مجاهدینو د سلطې له امله په اصطلاح انتخابات بیخي شوي نه دي. د شاولي کوټ، میوند، ارغستان او خاکریز ولسوالیو په مرکزونو کې انتخاباتي سایټونه خلاص وو چې هم مهاله د مجاهدینو بریدونه پرې روان وو. په ښار او ځینو ولسوالیو کې نمایشي انتخابات له پراخو درغلیو سره ترسره شول. اسلامي امارت د انتخاباتي ډرامې له پیل څخه وړاندې ګران ولس ته اعلان کړ چې په اصطلاح ټاکنو کې ګډون ونه کړي ځکه یرغلګر دښمن د انتخاباتو له نوم او پروسې څخه د خپلو شومو اهدافو د تحقق کار اخلي غواړي د انتخاباتو په ترسره کېدو خپل بربنډ اشغال ته څه توجیه ولټوي خپل حلقه به ګوش غلامان راوړاندې کړي او بیا د همدې ګوډاګیانو له لوري خپلو جنایتونو ته مشروعیت ورکړي د اسلامي امارت همدې اعلان او غوښتنې ته خلکو پراخ هرکلی ووایه حتی په کابل کې هم ډیر خلک چې نوملیکنه یې کړې وه رایې ورکولو ته حاضر نشول اسلامي امارت په یوه اعلامیه کې له مجاهد ولس څخه مننه وکړه چې له نمایشي او فرمایشي انتخاباتو سره یې پریکون وکړ بل دا چې پر انتخاباتي مرکزونو د مجاهدینو د حملو له امله ډیری حکومتي کارکوونکو هم ونه شوای کولای چې ټاکنیزو مرکزونو ته ولاړ شي او وار له مخه خپله خرڅه کړې رایه وکاروي. د انتخاباتو په ورځ د مجاهدینو ګڼو بریدونو ته په اشاره غربي مطبوعاتو لیکلي وو چې ټاکنو ته تر حکومت طالبان ډیر چمتو وو. یرغلګرو او کابل رژیم چې څنګه هیله درلوده انتخابات یې همغسې ترسره نه شول خو اسلامي امارت چې څنګه غوښته همغسې وشول له یوې خوا له ټاکنو سره د خلکو پراخ پریکون او له بلې خوا پر انتخاباتي مرکزونو د مجاهدینو بریدونو ټاکنې ګډې وډې کړې واقعیت دا دی چې خلک د اشغالګرو او کابل ادارې پر ټاکنو هیڅ باور نه لري ځکه ورته ثابته شوې چې هغه څوک به یې ګټي چې یرغلګرو ته یې ښه چوپړ کړی وي او یا یې په راتلونکي کې اشغالګرو ته د ملاتړ ټټر وهلی وي نو پارلماني ټاکنې نه بلکې یوه ډرامه وه خلک یې مصروف کړل په کارونو کې ځنډ راغلی خو په عملي ډګر کې به کوم بدلون او سمون ونه ویني او عزتمندو اوریدونکو او مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خوشاله یو چې نن یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته حاضر سوي یو او غواړو چې د دې اونۍ ځانګړی بحث او تحلیل تاسو ته وړاندې کړو خاغلی مل صاحب زم په خپلوار سره خپل درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم الله دې وکړي چې درنو اوریدونکو دغه یو ونې په خیر او په عافیت سره تیر کړی وي زمونږ ستاسو د دې اونۍ د تحلیل موضوع لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په دې وروستیو کې د اسلامي امارت پخوانی مرستیال الحاج مولا عبدالغني برادر چې په پاکستان کې له تیرو نهو کلونو بندي وو په خوشحالۍ سره باید وایو چې الحاج مولا عبدالغني برادر صاحب له زندان آزاد شوی دی او په خیر او عافیت سره خپل کورنۍ ته رسیدلی دی موږ تاسو په دې خبرونه کې د الحاج مولا عبدالغني برادر په اړه لنډ معلومات عین حال کې د اسلامي امارت اعلامیه چې په دې اړه راغلې ده هغه به خپل درنو اوریدونکو ته بیان کو او بل به په دې وغږیږو چې د الحاج مولا عبدالغني برادر اخوند ازادي او رهایی څومره مهمه او د اهمیت وړ ده رښتیا هم حقمل صاحب لکه تاسو چې وویل د خوشحالۍ او افتخار ځای ده چې د اسلامي امارت نومیالی مشر او د اسلامي امارت پخوانی مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له نه کلن زندان تیرولو وروسته خیر او عافیت او په فاتحانه ډول باندې آزاد شو او له خپلې کورنۍ، دوستانو او ملګرو سره یو ځای شو. لکه تاسې ته چې معلومه ده، ملا برادر اخوند د اسلامي امارت په تأسیس کې یوه بارزه، نومیالۍ او محرکه څېره ده. په دې سربېره ملا برادر اخوند د تېر جهاد یعنې د روسانو، په مقابل کې د افغانانو د برحق جهاد په اوږدو کې هم د اتلولۍ درلودي مجاهد وو د کفارو کمونستانو او د هغوی د غلامانو په وړاندې د جهاد او معرکې تاریخي کارنامې درلودلې دي د معلوماتو له مخې محترم ملا برادر اخوند د مرحوم عالی قدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد نور الله مرقده له نږدې ملګرو څخه وو په دې معنی چې هم د درس او طالبي دی وخت نږدې ملګرتیا ورسره پاتې شوې ده همدارنګه د روسانو په خلاف په جهاد کې ډیر وخت او کو وایو چې په ټوله موده د روسانو په خلاف د جهاد کې د او مرحوم ملا صاحب یو ځای سره همسنګری او په یوې جبهه کې په یو ځای به عملیات تر سره کول نو دا یو واقعیت و. نو همدا رنګه چې کله د کمونیستي رژیم سقوط وکړ، متاسفانه افغانستان د شر او فساد په ناورینونو باندې واوښت، هر جای پاټک سالارۍ سوې، هر جای ملک الطوافۍ سوې، د اسلامي نظام د قایمېدو هغه ارمانونه له خاورو سره خاورې سول. نو بیا چې کله مرحوم علي قدر ملا محمود عمر مجاهد رحمه الله د شر او فساد په مقابل کې د مبارزې او معارکې هغه تاسیس وکړ راپورته سو نو د نورو یو شمیر ملګرو ترڅنګ ملا برادر اخوند د ملا صاحب مرحوم له نږدې ملاتړو او مټورو ملګرو څخه وو په ډېرو سختو شرایطو کې له ملا صاحب سره د دغه کاروان په رهبري کولو او د دغه اساس په ظهور کې منډې ترړې وویلې او تر دې پورې چې تر منزلې مقصوده پورې ورساو دغه راز کله چې امریکایانو په افغانستان باندې يرغل راوړ او ملا صاحب په دغه موده کې کوشنشین شو او حالات او شرایط دا اجازه نه ورکوله چې مخامخ حاضر وي ملا صاحب نو د دغه اسلامي امارت د امور او د چارو لپاره محترم ملا برادر اخون او محترم شهید ملا عبید الله اخون چې د افغانستان د اسلامي امارت په محل د دفاع وزیر نو هغه د امارت د مرستيالانو په توګه باندې وټاکل نو همدوی او نور د اسلامي امارت مجاهد مشرانو په ډېرو سختو او ضيقو شرائطو کې يې د اسلامي امارت جهادي داعيه بېرته په پښو باندې ودروله، د امريکايانو او د هغوی د غلامانو په خلاف يې د افغانستان په لر او بر کې د جهاد جبهې او محاذونه فعال کړل او د امريکايانو او د هغوی د غلامانو په مقابل کې عملاً د جهاد هغه ولولې آغاز کړلې. نو کله چې امريکايانو وليدل چې د دوی په مقابل کې يو کلک، او مستحکم او باعظمه مقاومت روان ده او هر جای دوی کلک ګزارونه وشکولیدل نو په دې لټه کې شول چې د اسلامي امارت دغو مشرانو ته امریکایان ځانونه ورسوي، هغوی ونیسي، د هغوی په مقابل کې خنډونه پیدا کړي، په هغو باندې کلانبندۍ او حصارونه راولي. امریکايي خاصو ځواکونو له ډېرو هڅو او له ډېرو پلټنو وروسته ړومبی ملا عبیدالله اخوند ونیو او بیا وروسته یې ملا برادر اخوند دستګیر کړ. ملا عبیدالله اخوند خو له د بند تېرولو نه وروسته په زندان کې شهید شو او ملا برادر اخوند نهه کاله دغه زندان وګاله او اوس د الله تعالی په خاص نصرت او د متدینو او مظلومو مسلمانانو د دعاګانو په برکت باندې بېرته راخلاص شو. بله مل صاحب لکه څنګه چې مونږ مخکې مې یاداوري وکړه چې د الحاج مولا عبدالغني برادر اخوند د ازادېدو په اړه د اسلامي امارت اعلامیه هم راغلې ده که ستاسو اجازه وي نو زه به د اسلامي امارت دغه اعلامیه ولولم د اعلامیې په عنوان کې راځي د محترم الحاج مولا عبدالغني برادر د راخلاصون په اړه د اسلامي امارت اعلامیه په خوښۍ سره باید ووایو چې د اسلامي امارت پخوانی مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر چې له تیرو نهو کالونو څخه په پاکستان هیواد کې بندي و له زندان نه راخلاص شو. اسلامي امارت د دغې لویې لاسته راوړنې په اړه خپل ټول ملت، مجاهدینو او مخلصینو ته مبارکي وایي او الحاج ملا برادر اخوند ته اوږد عمر، او د دین د ښه خدمت توفیق غواړي. واقعاً چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې د مبارزې او جهاد په جریان کې خورا ستر امتحانونه او تکلیفونه راغلي، خو دا چې ثابت قدمه پاتې شوي، صبر یې کړی او هر تکلیف یې د الله تعالی د رضا لپاره او د خپل هېواد د ازادۍ په منظور منلی دی، د افتخار وړ خبره ده. له الله تعالی څخه خپلو مشرانو، مجاهدینو او هېوادوالو ته نور له مصیبتونو څخه د بشپړ خلاصون غوښتنه کوو، الله رب العزت مو دې د هېواد استقلال او د اسلامي نظام حاکمیت په نصیب کړي. د نه کاله زندان په اوږدو کې هیڅ راز معاملې او هیڅ راز سخت و باخت ته تیار نه شو په کراتو مراتو امریکایانو ورته مراجعه وکړله د کابل رژیم استازو مراجعه ورته وکړله حتی تر دې پورې چې دا ورته وویل شول چې تاسې د هغه مهال د کابل رژیم له مشر کرزي سره صرف یو ناسته وکړي یو لیدنه وکړي نو دا به تاسو د رهایی او د خلاصون ذریعه وګرځي یا به تاسو بل هواد کوم عربي هواد یا غربي هوادونو ته کوم هواد چې تاسو ملازم بولی نو هغه هواد کې به تاسو ته د وسیدو زمينه مساعده سي محترم ملا برادر خو جواب په دغه دغه ټولو امتیازات په مقابل کې داو چې زه هیڅ کله د اسلامي امارت په سر باندې کومې معاملې کوم ساخت و باخت کومې راکړې ورکړې ته تیار نه یم د ما په اړه به د اسلامي امارت زعامت تصمیم نیسي زه په دغه زندان تیرولو ته که د څومره وخت لپاره هم زه آماده او چمتو یم خو د اسلامي امارت د اهدافو د اسلامي امارت د ارمانونو په سر باندې زه کومې معاملې کولو ته نه یم تیار بل دا چې په کومه ورځ باندې محترم مولا برادر اخون را خلاصېده هم نو د اسلامي امارت استازو یا د پاکستاني مقاماتو ته د محترم مولا برادر اخون خبره همدغه وه چې زه اوس هم تاسې ته وایم چې زه د کلونو کلونو لپاره نور هم زندان تیرولو ته تیار یم خو که د ما په سر باندې تاسې یو بل سره معامله کړي هغه ماته د منلو وړ نه ده زه نه وځم له دغه زندانه خو هغه د اسلامي امارت استازو هغه ته اطمینان ورکړی چې هیڅ کله دغه سینه معامله شوه او نو موږ دغه سینه معاملې کولو ته چمتو یو لکه څنګه چې د تا د ریز او موقف په هغه اساس باندې تا ته د خلاصون زمینه مساعده سوې ده. نو دا رښتیا هم د اسلامي امارت د دغسي زعامت او د داسي قائدانو په شتون باندي افتخار په کار ده. الله تعالی موږ او تاسي ته دغسي یو مشران راکړي دي چي هغه د خپلي قیمتي ککري قربانۍ ته تیار وي او د خپلو ټولو امتیازاتو، د خپلو ټولو هغه سهولتونو، د ژوند هغه له منځه وړلو ته تیار وي، پرېښودلو ته یې تیار وي، خو د اسلامي امارت له هغه اهدافو او د اسلامي امارت له هغه مسیر نه دوی نه تېرېږي، لکه چې د اسلامي امارت د موږ څومره زعیمان دي، که مرحوم امیرالمؤمنین و، که شهید منصور صاحب و، او که ملا عبید الله اخوند او که خپل اوس ملا برادر اخوند ده یعنی دوی هغه کسانو چې د دوی دغه ژوند او کارنامې ټولې د موږ لپاره د عبرت درسونه دي او موږ ته ویاړونه دي نو طبعا د ملا برادر اخوند خلاصون دا په داسې یو فضا په داسې یو شرایطو کې خلاصونې منځته راغی چې موږ هغه ته فاتحانه خلاصون او لولولو ډک خلاصون وایو دا به د اسلامي امارت د جهادي صفوفو، د اسلامي امارت د تشکیلاتو د لا انسجام، د جهاد د لا تیزي او په دښمن او په يرغلګرو باندې د د د جهادي ګزارونو د لا تنظیم په برخه کې ډیر مؤثر ثابت شي او د مجاهدینو په تکتیکونو او د مجاهدینو په روحي کې به یو نوې سا پوکي واقعا ایمل صاحب تاسو ډیرو خو غوړه ټکو ته اشاره وکړه د اسلامي امارت مشران او د اسلامي امارت قائدین الحمدلله هغه خلک دي چې هغه په بیلابیلو پړاوونو کې په بیلابیلو دورونو کې خپل امتحان ورکړی دی او الحمدلله د دغه دین د لپاره چې څومره د دوی وس او په طاقت کې وو د انساني وس او طاقت نه هغه ممکن دوی د دغه دین په لار کې خپل قرباني ورکړې ده کاغه تاسو د مولا عبدالغنی برادر اخوند د ژوند سلسله بیان کړه چې هغه د روسانو په خلاف جنگیدل هغه د شر او فساد په مقابله مقاومت وکړ کله چې انګریزان راغله لاغوی سره مقاومت وکړ بیا ورسته په زندان کې همغه سه په خپل دریس کې تر اخره پورې پاتې شو د اسلامي امارت د هر مشر ژوند او کارنامه چې راواخلي نو انسان ته په دې باندې فخر راځي چې الحمدلله زموږ تاسو داسې مشران دي چې هغوی د دین د قربانۍ لپاره د وطن او د خپل ازادۍ په لاره کې هر قسم قربانۍ ته چمتو دي او په دې لاره کې نه ستړي کېدونکي قدمونه اخلي او د ملا برادر اخوند موجودیت هم د مجاهدینو په منځ کې هغه ډیر زیات قیمتي دی دا هم دغه مشران دي چې الحمدلله زموږ ستاسو مسیر مغه ول څنګه پیل دی او په هغه طریقه باندې روان دی د دوی شتون موږ تاسو لپاره ډیر قیمتي دی او الله جل جلاله دی زموږ استادو د مشرانو حفاظت او ساتنه وکي خاغله عمل صاحب یو بل یادونه هم ضروری ده چې په دې ورستیو کې د افغانستان د اسلامي امارت لخوا د اسلامي امارت هغه 15 تنه مشران چې د ګونتانامو له زندان د بوبرګ ډال په نامه د امریکایي په مقابله کې تبادله شول او هغه آزاد شو نو هغه د افغانستان د اسلامي امارت د حکم او فرمان په مطابق په قطر کې د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر غړي ټاکل شوې دي او هلته د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر ته معرفي شوې دي لدې ورسته به دوی د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي کمیسون په چوکاټ کې د سیاسي دفتر غړي وي او په نړیواله توګه به د اسلامي امارت د سیاسي فعالیتونو او همدارقم د بین الدول چې کوم اړیکې د هغوی به د دغه دفتر د لارې دغه فعالیتونه پر مخ بیایي دا د خوشحالۍ خبره ده چې لومړی دغه مشران د ګونتانامو د کرغیړن زندان نه چې هلته دوی کلونه کلونه هغلته وخت تیر ک او په دوی باندې ډیر زیات مشکلات راغله لکه څنګه چې موږ تاسو د الحاج مولا عبدالغني برادر اخوند د ژوند ذکر وکړ چې هغه په زندان کې ډیر زیات تکالیف تیر کړل نو دغه مشرانو هم د ګونتانامو په زندان کې کلونه کلونه د وحشت او د بربریت په منګولو کې شپې ورځې سبا کړې الله جل جلاله خپل نصرت راولېګ او د دغه امریکایي په مقابل کې دغه 15 تن آزاد شول او تر اوسه پورې په دوی باندې بندیزو دوی په قطر کې موجودو په دې وروستیو کې دغه بندیزونه له دوی نه رفع شول او اسلامي امارت هم دغه پنځه ویاړلي مشران مولا محمد فاضل اخوند مولا خیرالله خیرخوا مولا نورالله نوري مولا محمد نبی عمري او مولا عبدالحق وثیق صاحب د اسلامي امارت د سیاسي دفتر غړي او اعضا وټاکل او لدین ورسته به دوی خپل فعالیتونه د سیاسي کمیسون په چوکاټ کې